شاری اگر سره صلات وای یو قوا جدا ده چې لکه الله منعم حقیقي دی وداغه د پاره هم وویل پیغمبر علی السلام بیا منعم مجازي دی طالبان ورزکه پر هغه باندې ام صلات وای او یا به د شی وای طالبانو انسان په غایت کې تدنس کې دی نهایت کې خیرن دی انسان پروردگار جل جلاله په غایت کې تقدس کې دی نهایت کې پاک دی پروردگار جل جلاله نو دا هغه مزول فائز وو دا هغه چا چې پیدان کوي دا هغه په مابین کې د یو څه مناسبت او علاقه مرول ضرورت او پر نبی علی السلام باندې صلوات پای مقصد پکې پیغمبر علی السلام د الله او د خلق په مابین کې وایسته نو پیغمبر علی السلام بشر نو د مخلوق سره منطبق دي دا او پیغمبر علی السلام کی پاکستان نو مبارک فیضان د اهل خیر پر مخلوق باندې د فواید ولکه دا الله هم چې وایي نو په دې خطبه کې به عبارت پر پیغمبر علی السلام باندې صلوات هم ذکر خپل او صلوات لفظ تاکید چې د صلوات لغوي معنی چې شي د اصطلاحي معنی یې چې شي اختلاف په صلوات هغه د میر په پنځمه صفحه کې تفصیلا شارح په خپل کې ځکه د تفسیر نه په اخم دی باندې البته د متن په بلاد باندې شارع په خپل د آیات کې خیر نو وسرتا وایم چې وسولات رحمت علی رسوله پر رسول د بوډګا رسول پوری چی طالبان رسول لوی معنا لري اصطلاحي معنا لري او د نبی سره هغه تفرقه بسنګي رسول دریا ته صلات خپل روان دلته په معنا باندې د مفعول دی او په معنا د هغه فرستاده شوه رسول چې مفعول دی د مفعول په معنا چې ترجمه یې دا ده چې هغه استول سوی لغوي معنا یې دا طالبان لو دا فعل وزن دی یو فعل وزن دی دا اطوار دا غشي د فاعل په معنا هم راځي د مفعول په معنا باندې هم راځي صرف فرق چې دا دی فاعل وزن چې د فاعل په معنا راځي مذکر او مؤنث په مابین کې تفرقه پکې باندې مؤنث سره د کی او که مذکر و بیل کی او فاعل که د فعل په دغه د مفعول په معنا را یا تذکر او ثاني سره علی السوال او کدا را سوای چې عکس دغه یو ویل لکاو فاعل چې د مفعول په معنا وای د تلتو ثالث فرق په پکې وای د فاعل په معنا وای نه دی وای وان دا فاعل چې په معنا د فاعل کې دا اصل او د مذکر او مؤنث په معنی چې پر کپ کې او په ادمي کې دا مخکې نو اصل یې اصل ته فعول بیا که د فاعل په معنا باندې یا به تذکر او تنیس سره برابر نو خیر رسول فعول وزن دی مرول په معنا باندې د مفعول دی جمعه دا فرستاده شته وي په اصطلاح کې رسول و چې شوی کی انسان بعثه الله تعالی الى الخلق لتبليغ الاحکام الشرعيه دوی دا وس ثابت رسول هغه انسان دی چې راټولې الا او خلق د فار د تبلیغ د احکام شرعیه دا د رسول وي ستا په نظر کې دا راځي ولې دا تعبیر دا شی وکړي انسان بعثه الله فارسله الله به ویل ویل سره د هیڅ په قران کې تعبیر د زمرو د بیاست په کې سال ډیر شوی ان ارسلناک رحمت جار نی دا د انسان راز بیره ټول وای ذکر د بیاست پوری ذکر کی رسول تعریف ته هم د دورانه رسول تعریف ذکر کې چې مصدر دی هم ټول وزن دی مشتقل دی هر ارسله پکې ذکر کړي ویل ودای نه چې بارام د دور ته وهم او که ته دا وایې چې تاریخ د په اعتبار باندې خلل من انسان بعثه الله الى الخلق خلق د پیدایش په معنا دا انبیاء واستخلق کوي څنګه انسان دی راستوي د خلق جواب د شو طالبان دا خلق مصدر په معنا باندې مبني له مفعول مخلوق په معنا مخلوق تر استول سو او کته بیا دا وایي چې په تاریخ خود عرش یو شتا دي چې جامع او معنی دي دا د تاریخ تر رسول چې ما وکي جامع قبل درلود یو د اوراد چې حضرت آدم علی السلام هغه خو انسان وو بعثه الله وو مګر کله چې نل خلق نو خلق چې وچته راواز اول انسان دی نو خلق چې دی خلق راواز نو بل دی وایي اصلا الى تبلیغ الاحکام الشرعیه کی لا تربیه صلی الله علیه دا انسان دی چې راستولی الا د فار د تبلیغ د احکام شرعیه دا تبلیغ کی خلق دا ان الخط تعلق تر بیا ساته نه لري تبلیغ یې لري انسان بعثه الله لتبلیغ الاحکام الشرعیه کی الخلق ورست خو تبلیغ د احکام شرعیه او خلق حضرت آدم علی السلام امر یو کینو خیر رسول په استدعا کې وکړي رسول و معا ولی نبی یوازې انسان ته وی چې رسول کمل کراواز ته سم رسول ته د نبی تخصیص تر انسان دی رسول نه واځه چې انسان توای ملک ته هم وی او په یو خیر لور قول اسول ترادف دی فما بین یا تبارک یا نبی خاص رسولان یا عاقل نور صلات دی پر رسول باندې محمدین چاغه محمد علی السلام محمدین د رسول د پاره طالبان عرب بیان یا بدل صفات نشي کېدای دا ډېر ځای نه دا نقطې لیکل څه کېږي ومدا صفات نشي کېدای وجه د شي ابن حجر صاحب په کافیه کې وایي عالم یون عطو ولا یون عطو به دا فاس بتیږي من ول صفت دست معلوم دی هغه وصف توای علم ذات کچیر په علم باندې د یو چا صفت وکي ذات دی وصف کړو ذات وصف کېدلې یا یا دویمه وجه د چې ذکر کوو طالبان د صفت او موصوف په مابین کې د شي معاملات صفت موصوف په تعریف کې سره تعبیری یا به موصوف تر دې صفت په تعریف کې زیات خاص شي پیدا شي ډېر لږ صفت زمانه صفت وایي غیر د زمانه څخه بل څوک دا عالم سره په تاریخ کې مساوي یا تر عالم په تاریخ کې زیات خنه چلم صفت ذکر لم ينعد ولا ينعد به صفت عالم کې عالم د چا د فارس خط کې ولیدش تو تنه د عالم سره په تعریف کې مساوي یا تر عالم په تعریف کې ذات چې دی داغه د پاره چې تاسو نو بدل د رسول سره یا اتمیان د رسول د پاره نو صلات دی پر رسول باندې محمد چې محمد علی السلام ولی سری په اسم د سردار عالم وکړ ظاهرا د ایمانی لکه غسوی ادب چې و صراحتا یې نوم د نبی اسلام یو جواب شو فحمد دی اجازات ته پروردگار ذکر نو په صلات کې دا هغه اجازات ته چا ذکر سردار عالم تصدیق پره ویم نه دی دا امر ول د یو چا ته په نامه ویل دا انت د مشفی او د حضور په مر ویل ور وخت څه سوی ادب پکې غیبوبت کې نه یې طالبان یو شاګرد استاد ته مخامخ په نامه باندې نه وایي ولې دا سوی ادب دی لیکن موږ ول چې د غنی چې سره حاضر نه بیا په نامه باندې ګور بیا د دې نه پوښتنه هر لا په نامه یا ځانې دا غیري کړي نو دلته په دا غیبوبت مرتبه او په دې کې سوی ادب او یا څه وایي غرض دا دی چې پر دا نامه لیلا استفزاز خوند شارع ته د سردار عالم صلی الله علیه وسلم هغه جسم چې ذکر کی خوند نو صلوات علی رسوله محمد صلی الله علیه وسلم دا محمد علیه السلام المبعوث چې راستول شوی دی بالهجج والبينات او په بینه وبس بجد په بینه درسه سوال پر شارع باندې وکړي دا راستول کېدل خو په احکام شرعیه و باندې وي په حجت مو او په بینه و کله راستول کېږي د رسول د راستولو څخه مقصد حجت او بینه یا هغه د احکام شرعیه وي طالبان راستول کېدل چې د احکام شرعیه او د فاروي نو جت بین امر او مقصد د ارسال سندې د بیاست د حجت او د بینو څخه مقصد تایید د چار د چا تایید کو دای څنګه وایي چې مبعوث په یوه کې په بینات ټول به د شی وایي طالبان چې دا مبعوث لفظ چې دی دا امر ورته زمين معنا لري د تایید یو بل لفظ د یک شته هغه بل لفظ د جار مجرور د ظرف معنی هغه دا هغه لفظ د فار چې په خپل کې معنا د خصي نه نشي حال تسمین نو بدش ناس محمد علی السلام المبعوث چې راستول شوی بینات جمع د بینه د طالبان کوچو بینه اتحاد ذاتی لري د غیر شرط کی اعتباری بلکې نه واجی حجت بینات حجت بینه معجزه او دلیل آیا دا پنځه سره شیا څو شیا مې د ذکر د طالبان حجت او معجزه ده بینه ده دلیل نی آیا ده دا پنځه سره جهاد ذاتی تغایر اعتباری پنځه سره ویل کیږي هغه امر خارق للعادت اظهار پرد دا هغه چا وسی چې دعوه د نبوت او کنو کوي تفصیل وي نو د شوایا هغه امر چې خارق العادت وي او معجزات نصر اجاز ذاتی لري تغایر یې ارتفاع پنځه سره هغه امر چې خارق العادت دی وی اظهار پر دا هغه چا وسی چې داوا د نبوت شنو چې دا د څه طالبان بیا نو ذکر کول د دې جنات تر هجه جوړسته سمونه صدره اتحاد ذاتی دی چیر تغایر اعتباری قدر تغایر یا د دوار د ذکر کولو کوم ضرورت نشته ومر جواب شي یعنی بس خطبخت دته دغه ځای چې مرو الفاظ مترادفه کې ذکر ني په صحت په بلاغت ښکار کوي خطبو چې دغه شیان ذکر کول هغه مرو خلل نه رسي بلکې وسه نقطو هم څه نا خبره درته کړې ده بالهجت جمع د حجت اطلاق یې پر معجزې کېږي په اعتبار د غدې بیا په دې حجت پر خط وسمیت مسما کېږي معجزه بیا د جزازها الخط خط معجزه کوي معجزه ورته دې مر الغلبه پر خصم پیدا کوي نو جت بینات جمع بینات اطلاق یې پر معجزې اعتبار د بیان د معلومات یا بل آل څخه د هغه حدیث مفهوم راځي کل التقی نقیف و آل هر متقی چې د صغیره او د کبیره ګناهوت دا و اسماء آل بیا نو ذکر کول اصحاب ورست تقال دا تخصیص بعد التعلیم یا بد آل اولاد د پیغمبر علی السلام راځي بعض وایي آل اصل اهل دی وایي تصغیر کو هیل راغلی دی تصغیر کرد امر شیخ بل اصل تر دوی نو په تصغیر کې هستان او د آل اصل اهل یوان آل اهل تر دی بیا او هیل دی او یم قول دا دی چې د آل اصل اول دی دی په پوسره و دی وای څه خبره دار چې د آل اصل دی اولیس ولی یو آکسائی د یو آرابی په سیه سوا ویدل د چې ویل آل ویل اهل و اهیل علما دا چې د آل اصل اولیس استعمال په اعتبار باندې طبانو د آل استعمال په اشراف او اهل چې دی هغه عام دی هغه په اشراف کې هم راتللی غیر اشراف کې هم راتللی اهل آل چې دی هغه نو امر او تخصیص تر اشراف کړی ترا سوای یاره آل تخصیص تر اشراف د لودي نو تسګیر وایي په شرایط تصویر چې دی هغه خود شرافت دلیل نه دی موږ به د شی وایو یو جواب دا تسخير د شفقت د وجه څخه دی دا د تشفيق دغه دی موږ تسخير دا د مامور ول دغه فارغ دي ستانو موږ شرافت او یا دی وای د استعمال په اشراف کې دی هغه د چی اضافه ورته کیږي عرب کې به شرافت آن د چان آن د سردار عالم مزاجره په اعتبار شرافت صفتي و نه جمع کیږي اصلو صفتي و نه جمع کیږي وایي صفتي صفت دریم قول دا دی طالبانو له کزم راشي چم لیکلي فاعلون پر افعال جمع کیږي نو اصحاب صاحب جمع ده لکه اطهار چې د ظاهر جمع ده لکه اشهاد چې د شاهد جمع ده نو مولانا نور محمد مدقق صاحب د غفور په اشو کې اثبات د لغت او کتاب څخه کړی فاعل پر افعال جمع کیږي دا صيغه شر خدا د جمع کیږي تاکید دا د استعداد د چې هغه فاعل پر افعال جمع کیږي خیر موږ مستاق د اصحاب اصحاب وایو چې اختلاف په تاریخ دي څه تاریخ ده نبی علیہ السلام یې لیدلی او نبی اسلام یې ایمان وي نو موږ ویل پر هغه ایمان یې تو یا یو سامي مو نبی علیہ السلام یې لیدلی وي حقیقتن که حکمت او دا لیدلی نبی علیہ السلام د ایمان په حق چې دی مؤمن وي پر هغه ایمان کو څنګه ته وایي باندې باره موږ روایت چې نکړي کې نه افعال حسنه د دوی څخه را نقل کته چې دا وایا چې معدن المکرمات چې موږ د آل او اصحاب صفات او سره د دې چې د صفات او موصوف په مبي د صفات په لږ شان کې وایي یو دا غلط شان څه افراد او تشنیه او جمع هم واره مفرد یا بدواره تشنیه یا بدواره جمع نو دا قالو اصحاب معدن المکرمت چې هغه کان د مور او اخلاق حسن ومنبع او منبع چې نو المروات دا هغه افعال حسنو دا د دې سره نه کوي الشور سروای قول و صلات دې کول کې بس ذکر شوی دي سات هوا باندې ولې لأن دا صلات تمام بينان يكيه إليها وجهه او وتفخمو او هغه تفخیم او تعظیم یې په داغه راځي بها په داغه و هغه ثلاث چې غالب نه دي کتابه دې د وو په صورت کې دا دې د فاره چې تفخیم دا غالب مراد دا حمزه په ویل وکذا دا غر کم زکات دا غر کم ربا ده وغيرهما هر یو جلال دا خلاص ما چې دې معنا چې شي طالبانو یو او هو دا اتحاد معنی مستلزم نه دی استقاد د خپلس دی لا خپلس به نه مختار دا اصل احد مبول او نه دی صرف معنا دې دی یو ویل چې معنا دا یو دا خو نه معنا چې بار یو بل دا خلاص ومن هو هو دغه حال